معلوم شوا چې د ابو موسی ابن عبد الله ابن قیس ته الاشعری رضی الله تعالی عنہ کبیری ته منسوب دی قال دی سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه جنگي جنگيږي د شجاعت د شجاعت د بادرای د پارا چې خلک وي چې د بادر دی یا د بادر ښکار شي ويقاتل حميه د خاندان د حفاظت د پارا یا د غیرت د وجنه جنگي او يقاتل ريان یا د ریاکارې د پارا جنگي ايو ذالک فی سبیل الله دې کې کم یو د الله تعالی په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلیه ذکر کړه قال فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله معلومه شو چې اخلاص پکار دی څوک چې د دې لپاره جنگيږي چې د الله تعالی دین د الله خبرو چې شي نو دا په سبيل الله دی او دا بل چې دی نو هغه پاتې شو دا میدان جهاد کې دا پته نه لګي چې شجاعتن جنگيږي که حمیتن کریان ظاهری حکم با په شهید لګو لګي نو دنم په تمام لای الله تعالی سره دا ولګي ته کو نه لګي عزم باندې سزا ملاویږي ځکه دیم حرسناک او وجل د خپل صاحب خدای نمبر په نقش شوی دی ځکه قتل کی جګړه کی فوالنه گزار دی چاو په دوم وجو په دورا قدر کار چې سمې په داغه برشوي دی د دې نه دی برشوي حدیث نه معلومه شولا چې عزم باندې مؤاخذه شته دی نیکه خو چې اراده وکي مې الله اجر درکړي چې عزم وکي مې او چې دی وکړ بیا خو یو په لس یو په وسه وا خو د ګناه چې دی اراده وکړلا او تی پاتې شي الله اجر درکړي او چې دی وکړ الله یو سزا جدا درکې خو چې عزم دې کړ دې مصممه اراده چې داغي اسباب کریم شروع کړي دا نو په دې باندې بیا مؤاخذه شته دا حدیث ولدلی دا عزم داو دغه کله کار چې دغه لاس مبر شوی دی نو د نیت د وجه نه دا فیصله او صلا چې د نیت عزم قص مصمم اراده چې دی وجنم دا الله کې بر شنو ولګي د باب سره باب سره لګي کنه وایا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل صلات الرجل فی جماعت مزد سری په جمع سرا تزيد علی صلاتی فی سوقه و بیتی بضع و 20 درجه دا زیاتی کیږي په مزد د باندې په بازار کې او د یعنی دکان د دکی او په کور د دکی صد پاسه او یا درجه پاتې شو د نبی رسول الله والسلام په وخت کې راتلی شک پکې نشته دی نبی اسلام زمانہ د امن زمانہ وا قراتل واجب نو نبی اسلام نارینه او تزور ترغیب ورکړ زنانه او تنو راتل واجب نو دلیل ولا داري نبی رسول الله یو ځل په مسلمان را وړي دو او اسلام غواړي چې سو د خپل ځان نائب کماغه تاسو لجمه در کې ولر شمال حکم چې موږ نه دی راغلي دي قرون تول اور واچو ما او ماشومان دی او زنانه دی نو داغي د وجه اور نه کوم معلومی دی د زنانه راتلو چې نه لازم نو ته خپل سوچ کوا دلایل کپی زونه راشي دی بیا و عائشہ رضی الله تعالی عنها ک نبی رسول الله تاسو دا اور ته رئیس ته لیدلی دا تاسو چې کوم دا ټول سنگار شروع کړ دې زمانه د عمر کې هغه د جمعه تبندې کړې لمن عون المساجد نبی رسول الله باندې د جمعه تن نجد نه منع کړې بخاری شریف او نبی رسول الله وې د زنانه موز ابو داود شریف کی حدیث پر ترش بار زینا پدن نہ برانڈا کی برانڈے نہ کمرہ کی کمرے نہ پیتا ہری بیتی دکور پکوٹ کی زندہ ری رولا دے ډېر اولاد دا ډېر غوړه عمر صاحب خدي ته وی په مزاوی زنه بیس نه پوه کېدم زم ده نو بل زه په شعر راځي ویس کونډه راویس کونډه دا په بل دې زی نه وی دا خلک خراب شوی ونه دي دا خلک په لغه دی ونه الله دې روایت کړه چې 20 درجه او بل حدیث کړه چې 25 درجه استار نشته عدد اکثر دینو ویش او بنیش مانا ډیر ثواب الله ورکړي زم جواب کې ادا کړی دی چې جامع مسجد کې نو یو پوښتې او چې د جمعې مسجد کې او چې عام جامع بدی کې جمعه نه جوړ کیږي باجی وی چې لری ناراضي یو پوښتې چې نږدې ناراضي نه پو کیږي چې امام ډیر متبع د سنت یو پوښتې او کډیر متبع د سنت نه یو پو کیږي ګڼه ډیره ده یو په ویشته ګڼه ډیره ده یو په ویشته ناجوړه او راضی یو په ویشته او خی او راضی یو په ویشته انګلیشته دسی مختلف علما په کې اقوال ذکر کوي محدثین رحمهم الله وذالک اوس تفصیل دی ان احدهم اذا توضا یو سړی چې کلاو د چوکي فاحسن الوضوء خستاو د ذکی ثم اتى المسجد بیا جمعه تر روان شي لا يريد الا الصلاه صرف د مز اراده بل څه اراده نه لا ينهزو الا صلاه ني را پاسره د لور د کورنا ني را پاسره د لور د کورنا الا صلاه مگر منظم لم يخطو خطوه نالي دي یو قدم الا رفع له بیا درجه وحط عنه بیا خطيئه درجه په ولا پورته کول کیږي او ګناه په ولا معاف کول کیږي حتا يدخل المسجد ته دې پوری چې جمعه ته داخل شي فاذا دخل المسجد کله چې جمعه تلل شي کان فی الصلاه ما کان فی الصلاه فی الصلاه هي تحبسو دې په موږ کی ثابت تر سو پوری کې موږ دلې سار کړي موږ کې نه ولای مستیثار دې را دی د موږ نه الله ولا د الناس په موږ کی ثابت لکه دې چې الله ته موږ کی ولار دې الله ولا دا ثواب ورکړي ولګي د کومره کې د باب سره مستل لاس منډه پاتې دي نه اخته موږ انتظار کی الله ورته موږ ثواب ورکړي والملائکه یصلون علی احدکم او ملائک دعاګانې کوي او تن تاسو ته ما دا وتی مجلس الذي صلى فی تاسو پوری کی دې په مجلس دغه کې هغه دې په کې موږ کړی یقولون ملائکه ته دعا کوي اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب علیه یا الله فدرحم کی یا الله بخنو تو کی یا الله مهربانی پیو کی اللهم ارحمو یو ول پډیر سو ورکی یغفر لو گناونه معاف کی اسانتیا پیر اولی مالم یوزی فی چې دغه ځای کې چاله تکلیف ورنګي ولی موږ دیو کو غرب لله په خېټه کې ټیلا ورکړل چې دیو اثر وی او مالم یحدث فی چې زاری په کې دیو د سکړې نه ولی خشوع خضوع کې بن دا بازار کې دغه خشوع څه کوي تاسو ته لږ د ټلیټ دا ټول توجه به ټلیټ شي رب سیدان به شي رب پدې چې توجه د نه برابرې دا معلومه شولا چې جبه سره موږ دا د انفرادت موږ نه چې نه دا اوچت دی طالب خو دې مازه پارمان مري چې کله بل کې وخره باندې شي چې به سره موږ نه کما او موږ پکې نه دا پکې مرای شي دا ادا معلومه شولا چې ثواب اعلی ملایوي چې اخلاص دا معلومه شولا چې موږ د نورو اعمالو نه غوړه دي ځکه ملائک دعا کوي موږ والا او دا معلومه شولا چې د موس په اراده باندې راوځي نو ته موس کی سادي ته بازار ته راوته دی ورستو موس نظم نو بازار ته ورته لري ثواب نه دی بیا بازار نه روان شو ته ثواب نه شروع شي یو کتاب کې مې کتو تاسو په پاکو خلو دعاګانې نه کوي ځکه نه قبلي دی دا مطلب ویلې چې پاک خلی هغه د ملائکه دعاګانې ته چې بل مسلمان ته دعا کوي حدیث پاک کې راځي چې دلته فرشته ولاړې وی طالب الله دا رسول دی پاک خلی دعا شو وای وای قوله ينهزو وبفتح الياء والهاء وبالزاء اي يخرجه وينهزه نو باسی دلرا نو ينهزو را پاسول نهز اصل کی د کو په دی مخ کې طرف باندې پاتې دل دا نه دی لکه حدیث با حدیث با کې راځي ترمذی شریف کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهض على صدور قدمه نبی رسول الله باندې چې دینه چې پاتې دو على صدور قدمه دا دلیل دی د احناف او جنبی ته مجلس کې استراحت نه کې ناشته او کم چې جلسه استراحت کړدا ناصر کې د جواز د پاره کچا ته عذري نور نبی اسلام به ډایرک پاسې دو څنګه دلیل ګرځي د احنافو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهض على صدور قدمه تاسو توجه کړئ اے اور اصل دې نه لړم اے شي او څه درا چې على صدور قدمه هغه دای چې کینه نه ډایرک پاسې اوتی تو جوامع الکلم داسې کلمه ویل چې هغه جامع ده مقصد دار دي کې تاسو به اشکال پیسې په دې اشکال ورته چې استدلال لا نه پیسې دا احنا په استدلال کې دارې په پاسې دو کو سو کو چې نه کې راستر دی والا سوري قدمه پاسې دو زوابه چې د سورو قدمه بیا څه فائدہ نه حاصلېږي ځکه د ناس نه رسو په بری طریقې باندې کولاړه ممکن نه د سیوا د رسول قدمه نه علا صدور قدمه فائدہ اله حاصلېږي چې نبی اسلام کې ناس نه دارې په پاسې د عام احادیث او د حدیث قدسی فرق دا دی چې عام حدیث کې نسبت الله ته نه او دې کې نسبت چاته وي الله فرق بیا د قران او د حدیث قدسی فرق نو د قران الفاظ او معنا دواړه د بارنه دي او حدیث قدسی معنا د بارنه د الفاظ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران باندې موږ راوچیږي حدیث قدسی باندې موږ نه راوچیږي چې تاسو الله اکبر ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسن الله اكبر يعني المعلوم كده خبر وای کنه ها زم دا چې د قران د ثبوت د پاره تواتر شرط دی او نسبت الله تعالی ته وګړي ته حدیث قدسی فهم الحدیث درې په لوستمه سره په لوستمه صفحه د مفتی آیات ته فکر کوي دا کتاب د فهم الحدیث سره په لوستمه درې په لوستمه صفحه وګوري دا پکشته ان الله كتب الحسنات والسيئات الله نے کہم ذکر دی بدہم ذکر دی ثم بین ذلك بیان کرے پہم پمن ہم بحسنہ چا چې کلا کا اراده او کلا اراده او کړه نه کوي فلم يعمل هغه اون کې نو كتب الله تعالی عنده حسنه كامله الله ولد پوره نه کوي جوړ کوي په ارادي نیکی ملاوي بالکل وان هم بیا او کړه اراده او کې اراده فعمل بي او کې نو كتب الله عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره یو پلس یو په سوا دین زیات وین هم به سیئات او کدی اراده کی لکه اراده د ګنا فلم عمل بیا او ان کی نو كتب الله انه حسنه کامله وان هم بیا او کدی د بد اراده کی په عمل او بیا او کی نو كتب الله سیئات واحده من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا وجزاء سیئات سیئات لمثل ادا الله رحم دی او شاپور شي وای من جاء بالحسن وای من فعل الحسن نو چا چې نیکی وکړه نیکی کول کمال نه دی نیکی د الله دربار ته اورل کمال دی ګناه کول نقصان نه دی په ما او تاجي انبيو کې نقصان نه ملائکه نه کیږي ما او تاجي ګناه کول نقصان نه دی ګناه د الله دربار ته اورل نقصان دی ګناه دی وکړه خطوبه واسا سبحان الله رسول الله